بسم الله الرحمن الرحیم برات من الله اعلان دې جدائی دې دې طرف دې الله تعالی نا ورسولی او دې رسول دې الله تعالی نا ال الذین داغینا دا اغه خلقنا یعنی اغه خلقو تا احد تم چې لوز ور سره کړه دې تاسو من المشرکین د مشرکانو نا یعنی لوز ما کړه دې ان الله یقین الله تعالی غفور الرحیم بخون کې رحم کوونکې دی و ان احد او کچرت یو تن من المشرکین د مشرکانو نا استجارک امن غوړستان د پارد داخلي دولت دار اسلام تا کيو مشرک سره د امیرنا د مشر اجازه تعالی چې تاسو زله درځما څخه خبره اوریدو تا الله پاک وی نبی پاک علی سلام تا و ان احد من المشرکین او که یو تند مشرکانو نا استجارکا امن غوالستانا یعنی د پار د داخله دلو دار اسلام تا فاجره نو امن ورکړه غلرا حتا تر دې پوری یسمع چې واوري کلام الله کلام د الله پاک قران د الله پاک کایفا یکونو څنګه بوي للمشرکین مشرکان لرا احد لوز عند الله فنز الله تعالی وعند رسوله او فنز رسول الله صلی الله علیه وسلم الا الذين مگر اکسان عهدتم چې لوز ور سره کړه دې تاسو عند المسجد مسجد الحرام کیفا څنګه بوي ان اعتبار د لوز دوی و ان یظهروا او که دوی زور ورشو علیکم پتاسو باندې لا يرقبو فیکم نو لحاظ نکوي دوی پتاسو کې الا د خپل ولای ولا ذمتن او ند لوز سدی تاسو لرا ولی جنگ نکوي داغي قوم سره قومن اي قوم سره نکسو چې مات کړي دی ایمانهم قسم نخفل وهم مو کوشش کړو به خراج رسولي و ویستلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وهم او دوی بدوکم شروع کړ پتا سو باندې په جنگ کولو کې اول مرتن اول ځل جنگ کوي دوی سره يعذبهم الله عذاب باور کړی دوی ته الله تعالی بی ایدیکم فلاسون استاسو ويخزهم او وبشرموي دوی لره الله پاک وینصرکم او امداد وکړي تاسو سره علیهم په مقابله د دوی کې ويشفي صدور قوم مؤمنین ويشفي او خوشالي شفا ورکړي یعنی خوشاله به کړي صدور قوم سینو د قوم مؤمنین چې مؤمنان دي یعنی سینې د خلقو د مؤمنانو د مؤمنانو سینې به الله په خوشاله کی په بربادولو د مشرکانو ويشفي صدور قوم مؤمنین او شفا به ورکړي سینو د قوم د مؤمنانو ته معنا خوشاله به کړي تر اوسه نه دی ښکار کړی الله تعالی ولما یعلم الله او تر اوسه نه دی ښکار کړی الله تعالی الذين جاهدوا کسان چې جهاد کړي دي منکم استاسونا ولم يتخذوا من دون الله او نه وی نیولې سوا د الله تعالی نه ولا رسول او نه رسول د الله تعالی نه ولل مؤمنین او نه د مؤمنانو نه ولیجتن رازدار دوست یعنی پټ دوست ولیجا دوست الله نه سوا پیغمبر نه سوا مؤمنانو سوا بل چا سره یارانو دوستانو نه کړي والله الله تعالی چې دی خبيرون خبردار دی بما تعملون هغه عملونو چې تاسو یې کوي ما کان للمشرکین ما کان نه د مناسب مشرکانو ته یعنی نشي قبل دې د مشرکانو د پاره ان یعمرو چې آبادوي دوی مساجد الله جمعتنا د الله تعالی د آبادی جمعتنا مشرکان الله یې نه قبلای شاهدینا چې اقرار کوون کی دی الان کو سیم په ځانونو خپل باندې بالکفر په کفر سره ایا ګرځوي تاسو وبس کول په حاجیانو ایا غنی تاسو وبس کول په حاجیانو و امارت المسجد الحرامی او آبادول د مسجد حرام جوړول د مسجد حرام کمن پشان دے اغچا آمن چی ایمان لري بالله په الله تعالی باندې والیوم الاخر او پر ورځ رستنی اخرت باندې وجاهد فی سبیل الله او جهاد کوي په لار د الله تعالی کې لا یستوون عند الله ندی برابر دوی پنځ د الله تعالی یو مشرک دی او یو ایماندار دی چې برابر دی والله او الله تعالی چې دی لا یهدی نور کوي ثواب توفیق نور کوي القوم الظالمین قوم ظالمانو ته لا يهدي القوم الظالمين نور کوي ثواب قوم ظالمانو ته نه توفیق د سمې کار نور کوي د ظالمانو ته الذين امنوا اکسان چې ایمان راوړې دي وهاجروا هجرت کړې دي وجاهدوا او جهاد کړې دي په سبيل الله فلا د الله تعالی کې به اموالهم په مالونو خپل سره نه په مالونو لګولو سره وانفسهم او ځانونو خپل سره نه ځانونه تکلیف یا چولی جهاد کړه دې ځانونه کړولې دي اعظم درجتن لوی درجه والا دي ان الله پنځ الله تعالی واولائک او دا کسان هم الفائزون خاص دوی کامیاب دي اولیاء دوستان ان استحب الكفر کو خوخی او کفر لرا علی الايمان په ایمان باندې ومن يتولهم او چا چې دوستانو کړه د دوی سره وړل اغه سره منکم استاسو نه فاولائک پس دغه کسان هم الظالمون خاص دوی ظالمان دي هم دوی ظالمان دي فاسق نافرمان لقد نصرکم الله یقینا امداد کړی دی تاسو سره الله تعالی فی مواتنا کثیرتن فزاینو ډیرو کې و یوم حنین او پورز د حنین کې اذ عاجبتکم کله چې خوشاله کړی تاسو سره د پراخوالی د زمکی بما رحبت سره د پراخوالی د زمکی پتا سو تنگ شوا ثم بیا ولیتم وګرځید وګرځید تاسو د میدان جنگ نه مدبرین شاکون کی ثم انزل الله بیا راولګلو الله تعالی سکینته تسلی د خپل طرفنا علی رسولی پر رسول خپل باندې خوشحالی تسلی وعلى المؤمنین چې کله ونی وې شمکا وان خفتم او که یریږي تاسو عائلتن د فقیرین غریبینا فسوف نذر دې چې یغنیکم الله مالدار بکړي تاسو لره الله پاک من فضله د فضل خپلنا ان شاء کو غواړي الله ان الله یقینا الله تعالی علیم حکیم پوی دې حکمت والا دې قاتل الذين جنگ کوي تاسو د کسانو سره لا یمنون چې ایمان نه لري نه راوړي بالله په الله باندې ولا بالیوم الاخر او نه په ورځ اخرت باندې روسته ورځ یعنی هغه خلکو سره جنگ کوي چې ایمان نه لري په الله او ورځ اخرت روسته ورځ باندې څنګه ایمان پشان دی ایمان د صحابه کرامو ولا يحرمنا او حرام نه غني ما حرم الله هغه سي چې الله حرام کړی دی ورسوله او پیغمبر صلی الله علیه وسلم حرام کړی دی ولا يدينونا او دی دین نه کوي یعنی تابعداري نه کوي دین الحق د دین حق خپل لاس به ورکی ذلیل وقالت اليهود او وی يهوديان یعنی ویل يهوديانو عزير ابن الله چې عزير السلام دی الله زوی دی وقالت النصارى او وی نصارا ان اوسم وی المسيح ابن الله عيسى السلام دی الله زوی دی ذالک دا وینا چې دا قولهم ذالک قولهم دا وینا د دوی د بفواهین په خلوق خلو باندې بی دلیلا دی بی دلیل خبره کوي یظاهرونا یو شان والی کوي دوی قول الذین دا وینا د کسانو سره کفرو چې کفر کړي هغه په شان دي دیم وای من قبل د دینه مخکې قاتلهم الله قتل دی کړ الله پاک دوی لره معنا لعنت دی وکړ الله تعالی په دوی باندې ان یو فکون سرنګ واړې دلی کیږي دوی د حق نه ان یو فکون سرنګ واړې ولي شو د حق نه اتخذوا احبارهم نیولې دي دوی مليان خپل جوړ کړی دي دوی مليان خپل ورهبانهم پیران خپل اربابن اختیارمن یعنی د احکام او د حلال او حرام دای ګرځولې دي جوړ کړی دي من دون الله سوا د الله تعالی نه والمسيح ابن مریم او عیسی علی السلام زوی د مریم اما یشرکون دا غینه چې دوی ور سره سره شریک جوړوي یریدون دوی غواړي کوشش کوي ان یتفیو نور الله چې مړ کړي درنا د الله تعالی بیا فاهم په خپل خلو باندې په بدنامه په پروپاګاندا و یعب الله او نغواړي الله تعالی نه انکار کوي الله تعالی الا مگر ان یتم نوره په ناروا طریقه خوري و یصدون او من کوي خلق ان سبیل الله د لارې د الله تعالی نه والذین او کسان یکنزون الذهب چې جمع کوي سره زر والفزه او سپینزر ولا ينفقونها او نه خرج کوي اغه مال فی سبیل الله فلا الله تعالی کی جباههم تندی د دوی و جنوبهم او اړخونه د دوی و ظهورهم او شاګانی د دوی او ویل کیږي با هاذا ما کنستم چې دا هغه شی دی چې جمع کړو تاسو خزانه کړی وا لانفسکم خپل ځانونو د پاره فذوقوا نوسکای ما کنتم تکنزون سزا دیږي چې تاسو جمع کول خزانه کول ان یقینا عدت الشهور شمار د میاشتو اند الله په نزد الله تعالی 12 شهرا دولس میاشتې دی په کتاب الله په حکم د الله تعالی کې یوم خلق السماوات دا هغه ورځ نه چې پیدا کړی د اسمانونو والارض اسمکا منها دا غید میاشتونه اربعه حرم څلور میاشتې د عزت دی ذالک الدین القیم دا دین کلک دی فلا تظلمو نو مکوي ظلم پدی فیهن میاشتو کې پدی میاشتو کې انفسکم په ځانونو خپل باندې وقاتل المشرکین او جنگ کوي د مشرکانو سره کافتن ټول ان ټول کافرو سره جنگ کوي وقاتل المشرکین کافتن او جنگ کوي د مشرکانو ټولو سره یضل به الذین کفروا گمراه کیږي په دې سره کسان چې کافران دي یحلونه عامن حلال غني دوی هغه میاش یو کال ويحرمونه عامن او حرام غني هغه میاش بل کال لیواتی او دیر پاره چی پورا کری عدت ما حرم الله شمار دی اغی میاشتو چی عزت ورکر دی اللہ تعالی نو فیحلو نو حلالوی دوی په دې طریقې سره ما حرم الله هغه میاشتې چې حرامي کړی د الله تعالی زین لهم دولی کړی شی دی دوی ته خسته کړی شی دوی ته سوء اعمالهم بد عملنا دو دوی والله الله تعالی چې دی لا يهدي القوم الكافرين توفیق نور کوي قوم کافرانو ته سم سملاري